نو هغه پوهیږي نه چې دا څه لپاره دي خو هغه دا یو رقم ریو نو دا د رسوم داسې په دې معاشرې کې پخیږي نو وروستني دا دوی پته نه ورکولی شي خو دا د مونږ خپله رسم و رواج ده او دغسې یې پسې ډیروي او لا یې څه کوي اوس ترویج پسې کوي اوس که تاسو په دې پوه شو نو هغه مقصد د خلال نه هغه رسم و رواج چا ته لاړی مقصد هغه دومره غټ لرګي ته خلال نه دلته ته رسم و رواج لاړی شل ويجب بذل الجهد علی اهل الآراء الکلیة او واجب ده ښه کافی کوشش خرچ کول په هغه اهل د آراء کلیه وو باندې چې کوم مفاد عامه لحاظ ساتي فی اشاعة الحق په اشاعت د حق کې دې ښه کوشش وکړي وتمشیته او په ایغې چلولو کې دې ښه کوشش وکړي واخماد الباطل او د باطلو په ړنګولو کې دې ښه کوشش وکړي وسده او بند کولو کې دې ښه کوشش وکړي چې بد رسوم د معاشرې نه ختم فربما لم يمکن ذلک الا بمخاصمات او مقاتلات شاه صاحب وایی چی ډیر کله ته به دا بد رواجونه په قوم کی نه ختمیږی مګر د جا جګړی سره به ختمیږی او کله به د ټکولو میدان پکی رادرومی یا مقاتلات شاه صاحب وایی خیر درای دی شی پکی فیعد کل ذلک من افضل اعمال البر دا افضل اعمال د بر نه شمار کولای کیږی خو بد رسم و رواج ته کلک ودریږه ختم یی که او که دا وایی چی خلک نه منی او داسی کیږی فساد جوړیږی بیا به یې ټول عمر کی هغی علاقی نه هغه رسم رواج بد ختم نه کی او چی کوم ورته په کلک ودریږی داسی یې ختم کی کنه مونږ خپله لیدلی تفصیل موقع نشته زده کړی به می وه فیعد کل ذلک من افضل اعمال البر واذا انعقدت سنة راشدة او چی کله یو سنت راشدة منعقد سی فسلمها القوم عصرا بعد عصر نو قوم هغه مقصد داده چی عصرا بعد عصر چه کی دغسی قبلی چی څوک یی پریږدی په بوی سی نو داسی نه وی هر سړی نسی پریښودلای هغه یو مسلم رسم صحیح هر سړی نسی پریښودلای البته که یی په نفس کی چوی بی حیایی موجوده یی او نفس یی طبیعت یی قبیح ګرځیدلی لکه نکاح دا مروجه طریقه هر سړی پریښودلای شی اوس معاشری کی یو سړی راتلای شی چی دا خپلی خور سره نکاح وکی تاسو هم معاشری کی یا خپلی مور سره نکاح وکی نه البته که طبیعت یی بلکل قبیح ګرځیدلی بیا به دا کار کوی. وطاش عقله او داسې سړی به بیا دا کارونه کوي چې عقل یې بلکل الوتی وي وقویت شهوته او شهوت یې قوي شوی وي واقتعد غاربه الهوی او مقصد دا دی چې ده په څټ باندې هغه خواهشات سواره شوي هله به بیا دی هغه مسلم اصولو نه خلاف کوي فاذا باشر الخروج بیا چې کله ددې معاشرې هغه مسلم اصولو نه وځي بیا هم اضمر فی قلبه شهادة علی فجوره دی به بیا په خپل زړه کي بیا هم مقصد دا دی چي په هغه بدي باندي څه کوي ګواهي کوي چي یاره غول خوره خو البته مقصد دا دی چي چه دا شهوت اخیستن یا څه دا به زړه کي مني چي دا کار څه کوم بد کوم. وسدل حجاب بینه و بین المصلحة الکلیة او ځوړند شي هغه حجاب په مابین ده کي او مفاد عامه کي دی په دې پوهیږي چي دا ما د مفاد عامه او د هغه په مابینځ کي څه ولګاوه یو حجاب او عار مي ولګاوه فاذا کمل فعله صار ذلک شرحا لمرضه النفسانی کله چی دده هغه فعل کامل شی نو دا شرح جوړه شی دده مرض نفسانی او پته ولګیدله چی دی هغه کار وکی پته ولګیدله چی دده په طبیعت کی او په نفس کی چه وه کجی پرته وه ځکه یې داسی غلط کار چه که وکی چی هغه سره د معاشری نظام څه څه خراب شو وکان ثلمة فی دینه او دا دده په دین باندی یو غټ داغ جوړ شی. وعلی من خالفها که کوم د سنت راشده باندې ځان ټینګ نیولی نو مالای اعلی ورته دعاګانې کوي که سنت راشده نه ځان اوباسي او د هغه معاشرې نظم و انتظام خرابوي نو هغه ورته څه کوي بددعاګانې کوي وانعقد فی حظیرة القدس رضا وسخط عمن باشرها نو چې کوم خلک بدعات کوي او مقصد دا دی چې معاشرې کې صحیح دین هغه صحیح روحاني ډانچه آ مقصد دا دی چی نافذ کول نه غواړی ملایالا ورته بددعاګانی کوی چی کوم خلق مقصد دا دی چی د بدعاتو خلاف کوی او صحیح حق دین په معاشری کی رایج کول غواړی هغه ته ملایالا چه کوی دعاګانی کوی شه جی وانعقد فی حظیرة القدس رضا وسخط عمن باشرها او منعقد شی په حظیرة القدس کی رضا او ناراضګی عمن د هغه خلقو سره چه دی سنت راشده مخالف هغه سره مباشرت کوی که کومو صحیح کاو رضا که کومه دی هغه خلاف کا او سخت حال ته چسی منعقد شی دا بار بار می دا خبره درته کړی ده او علیه یا په ده باندی یعنی یا مقصد دا ده چی ده پاره فایده وی پکی یا پکی ته نقصان وی و اذا کانت السنن کذلک عدت من الفطرة التی فطر الله الناس علیها اوس چی دا سنن داسی جوړ شی چی عام مسلم عند القوم وی او څه پکی ته بدی نه وی نو دا یو فطرت جوړ شی دی هغه فطرتونو نه چی خدای پاک په هغه باندی خلق چی دی پیدا کړي دي ځکه تاسو وایئ چې عشرة من الفطرة وروسته به بیان درومي چې هغه د موي زیر نافو کټ کول دي د نوکانو د مسواک وغیره دا څه دي د فطرت نه دي ځکه چې ټول معاشرې په دې باندې اتفاق ته د هر کم او ستر چې یعنی دا مقصد دا چې صحیح شیونه دي او په دې کې انسان ته فایده پرته ده نقصان پکې ته شایبه نسته شه جي والله اعلم ما ویل چې دا بحث ته ورسیږو. دا ټول یو قسم ته توطیه او تمهید غوندې وو او اصل مقصود د انسان آ سعادت تا چی انسان تا سعادت الدارین چسی حاصل شی خدای پاک دی مونگ سعادت الدارین حاصل کی نو اصل خو سعادت الدارین حصول دا اس پا دی بحث کی شاه صیب دسعادت بیان کئی او حقیقت دی سعادت ترته بیانوی چه سعادت په حقیقت کی نیک بختی دا چاته ورتایی گورا انسان ته چه وګوری نو انسان کی زنی خصوصیات آداسی دی چه آدی انسان سره خاص دی او هغه د انسان هغه د صورت نوعی تقاضی دی او ځنی خصوصیات آد انسان داسی دی چه هغه انسان سره خاص ندی بلکہ پی اغی کی انسان حیوانات سرا جمادات سرا نباتات سرا چدا شریک تا نو اوس دی کی شک نستا لکه مثال دی حیواناتو چه خپل خصوصیات تی چه حس تا احساسات تی حرکت بالاراده وغیرہ دارنگی دی نباتاتو چه خپل خصوصیات وی چه نشونما دا بڑوتری دا تر و تازگی دا خائستگی دا حسن دا چه خشنوی سرسبز و شاداب وی د جماداتو څه خپل خصوصیات وي چې ښه قد و قامت لري ښه غوټ وي ښه داسې د حیواناتو دارنګې څه خپل مقصد دا دی چې خصوصیات وي نو انسان کې انسان په دې خصوصیاتو کې ځینې خصوصیات تی انسان داسې دي چې د حیواناتو سره جماداتو نباتاتو سره په دې کې چې دا شریک ده په حیواناتو کی اغا احساس وی تحرک بالاراده وغیرہ په حیوان کی دائی او په حیواناتو کی مقصد دا ده چی اغا غضب وی او حرس وی دی خوراک دی سکلو او قوت شهوانی وی او دا کیسی وی نو دا ټولی په چا کی په انسان کی هم موجودی دی دارنګی دا قد و قامت وغیرہ دا لکه څنګه په جماداتو کی دارنګ په انسان کی هم دی دارنګ نشو نما لکه څنګه چې دا بوټی کوي نو دارنګ انسان هم کوي نو انسان په دغه صفاتو کې دغه شینو سره شریک ده خو د انسان دا صفات کمالی صفات ندی او په دې سره د نوع انسانی کمال نه حاصلیږي ځکه چې دې کې شک نستا چې په انسان کې غضب شتا انتقام ماده شتا او مقصد دا دی چی دا ټول شیونه ستا او خوراک سکاک د دغو شیونو شهوتونه دا ټول شیونه ستا قوت شهوانی شته پکی خو دی کی که په دې سره سعادت وی بیا خو پکار ده چې خر له انسان نه ډیر چه ده سعادتمند وي ځکه چې دا شیونه خو په خره کې د انسان نه چه دي ډیر دي دارنګه په بل حیوان کی چه کوم نر حیوان وی په هغی کی چه وی دا وفور شهوت وغیره دا شینا له انسان نه زیات وی دارنګه په دکدوکامت کی غټوالی دا نوع انسانی لپاره څه داسی د کمال خبره نده کنی بیا خو پکار ده چی غرونه او غټ غټ مقصد دا دی چی مکانات وغیرہ دا دی له انسان نه زیات چسی سعادت مند شی نو دا دی سعادت او دی نیکبختی معیار نده دارنگی نشو نما تازگی حسن وغیرہ دا دی نیکبختی او دی سعادت مندی کمال سعادت مندی دار و مدار ندا ادا دی نوی انسانی دی پاردا سی صد کمال خبرہ ندا کنی حسن او تر و تازګی او ډیزاینونه دا خو بیا په ګلانو کی چی وی ډیر وی ګل لالا ته وګوره ګلاب ته وګوره څونه حسن وی پکی تر و تازګی وی پکی نو هغه سره د انسان تر و تازګی او حسن چیرته رسیدلی شي البته شاعران رسی خو هغه یو تخیل وی هغه چی وی یو تخیل وی لکه طاهر ورته چی بوراگان بچمن پریگ دی که خبر شول چی له ګلو ښایسته مخونه هم شته نو دا خو یو تخیل وی کنی اصل کی دی ایغو تازگی او حسن چی کوم وی نو پتہ ولګی دلا چی دا مقصد دا چی کمالات چی دی دا دی نوی انسانی چی سعادت مندی پیدا کون کی شئینا ندی نو نوی انسانی کی چی سعادت پیدا کیگی آ دی اغا خصوصیات دی نوی انسانی دی وجنا چی ادی نوع انسانی کوم خصوصیات دی چی هغه اخلاق مهذبه دی اخلاق مهذبه چی انسان ته ګوره خدای پاک څه ورکړی اخلاق ورکړی مهذب دبدبی حصول دا چی مقصد دا دی چی مرتبی حاصلی دارنگی ارتفاقات صالحہ کی انسان دی سہولت سر زندگی تیرولو هغه مقصد دا ده چی سوچونه دارنګ صنائع رفیعه چیک چیګ او لوړ مرتبه وال صنعتونه ایجادات او دارنګ جاه عظیم اوچت مرتبه غختل وغیرہ دا دی انسان اغا نوع چی دی خصوصیات دی نو په ظاهر نظر چی سړی ورته وګوری نو پتہ لگی چی سعادت الانسان دارومدار ئا په هغو کمالاتو باندې نه ده چی کوم کمالاتو کی انسان سره حیوانات نباتات جمادات شریک دی او هغه د نوع انسانی خصوصیات ندی دا باندې سعادت انسان موقوف نه ده بلکه چه په ظاهر نظر سړی ورته وګوری نو دونه پته لګی چه سعادت د انسان دا په هغو کمالاتو باندی دارومدار ده چه کوم د نوع انسانی چه دی خصوصیات دی د هغه باندی د سعادت د انسان چه ده دارومدار ده اوس چه د نوع انسانی کوم خصوصیات دی په دی باندی سعادت انسانی چه کله دارومدار شو نو ایا نفس دی دی دی وجنا یعنی مثال د ایجاد او صنعت او مثال شجاعت وغیرہ بہادری نفس دا اخلاق دی وجنا پدی انسان کی سعادت را درمی کنا دی پر یو بل محرک وی او بل شی دی کمالاتو کی چی اغا سعادت ماده چی پیدا کری نو دې کې شک نستا چې نفس دې دغو کمالاتو دی وجه نه خو انسان کې سعادت نه رادرومي ځکه چې اصول دې دغو کمالاتو آپ حیواناتو کې موجود دي کاریګری دا صنعت تا آزن حیوانات داسی اغا طبیعت تی وجنا اغا فعل طبعی دی وجنا داسی اغا منزال اغا گونسلا نشیمن هغه داسی ځان نه جوړوی چی انسان به په ډیر تفکر او تدبر نه بعد هغسی نه کی جوړ لکه مونږ پله یو حیوان یو وړوکی غوندی داسی دی مونږ ورته لیزی وایو داسی وړوکی غوندی او دی پورې مشهور ده چې شپې څملی داسی خپې پورته کی سا ورته ویل چې دا ته څه کوې ورته ویل چې دا اسمان ړنګېږي نو ما خپې به چه کوي تم کوي نو دا داسی عجیبا اغا گونسلا جوڑی ما خپل لیدلی دا ته به وای دا دی چنګ طرف جیب دا او دونه پوست وی او داسی په یو عجیب طریقې جوړ کړی دارنګ کاریګری صفات اصل خو په دی مچیو کی سونه موجود دا مچی چې کوم کورونه جوړی اغا مسدس شکل باندې په دی اغا پیاچی کی نو ترشته وای ته به په پرکار دغه سی نکی جوړ او دارنګ شجاعت پاره خو اصول څه دي آ غصه ده او حب انتقام ده او مشقت مواضعو کې چه دي استقامت سره ادردل دي او مقصد دا ده چه دی خطرې موقع ته چه دي وردنګل دي نو دا شئینا خو په نارینه حیواناتو کې انسان نه چدي زیات موجود دي په شیر کې چیتا وغیرہ په دغو کې دي انسان نه چدي زیات موجود دي او پته ولګیدله چی نفس دا شئینا چی دی دا مقصد دا ده چی دی سعادت دی پاره کافی نه دی بلکی اصل کی یو بل شئ دا چی په دغو شئینو کی اصلاح راولی او هغه سعادت دی پاره بیا چی جوړ سی دا شئینا بیا دی سعادت معیار وګرځی او دارو مدار وګرځی چی هغه دی انسان هغه روح ربانی دا او دی انسان هغه نفس ناطقه دا چی دی انسان نفس ناطقه چی وی دا په دغو شیونو کې هغه موقع او محل باندې چې کی استعمال کی نو دی وجوهاتو په بنا باندې بیا دا هغه د سعادت مندی دی پاره چې وګرځېږي اسباب وګرځېږي او دا کې دې سره بیا انسان چرایسی سعادت مندی رئیسی لکه نفس ناطقه او روح ربانی دا خبره وکی چی بس اسی غصه چی چیرته ای داسی نه چی اسی بس غصه کوا بی ځای سوک وهالا سکنه یو غرب غروب دی جوړ کړی دا یو چدا کمال دا نه نه او دا شجاعت تدی ته سوک شجاعت نه وای نه نه شجاعت اغه نفسی اغه روح انسانی چی دا ا دا خبره ثابته کړي چه په موقع باندې غصې کول په موقع باندې انتقام اخیستل څوره انتقام پکاري هغه وره اخیستل په پوه شوي او مقصد دا دی چې په داسې موقع باندې هغه د خطرې ځای ته وردنګل او په داسې موقع باندې بیا ځان ورنه دفاع کول وغیره دا شیونه دا اصلاحات دا چې هغه روح ربانی پکې وکړي په دې شیونو کې نو بیا اعلی مقصد دا دی چی دا دی انسان سعادت تی پارا چی جوړ سی معیار او دارومدار جوړ شی کنی فی نفسه دا شئی نه انسان سعادت تی پارا دارومدار ندی اوس پتہ ولګیدلا چی په حقیقت کی خدا ښکاری چی دا شئی نه معیار دی چا دی سعادت تی خو لیکن شاہ سے وئی چی حقیقت کی سوچو کی نو خلاصہ دی تروزی چی معیار دی سعادت آ دادا او قوت بهیمیه به مقصد دا دی چی هغه اول به یې نه وي خوښه خو په زور به یې پکوي او داسې به یې پکوي او مشق په ورکوي ورکوي چی آخر به د قوت بهیمیه مطیع وګرځېږي او فرمانبردار به وګرځېږي او دی به طرفة عین مقصد دا دی چی انکار نه کوي د قوت بهیمیې د قوت ملکیې د حکم نه او چی څه هغه ورته وایي دی به یې چه کوي سر تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو آیا د دې مصداق په چه سی جوړ شي او نور مقصد دا دی چی انسان خو با مقصد دا دی چی په دې دنیا کې چې دای ژوند تیری نو حقیقت خو اصل کې خو اخروی ژوند ده او په دې دنیا کې چې دای ژوند تیری نو هغه اخروی ژوند د پاره بچ کوي برابرۍ کوي ها البته پیخه دا ده چې د انسان مقصد خامخا چونکه په دې دنیا کې اوسی نو دی به معاشرې سره ټیم تیری ارتفاقاتو کی به یی ساه اخلی آسایشونه دا شیونه به خامخا وی او نان و نفقا ضروریات تی زندگی دی کی به هم دی دخل کئی خو لیکن دی شیونو سره سعادت حاصلیگی نه بلکه دا کله په سعادت کی مخیل وګرځی البته دی شیونو ته به سړی زړه نه ورکئی دا مال و دولت دا شیونه دی مولانا روم سے وی چی اوبو غوندی دی نو چی اوبه وی کشتی څه کیږی پس چلیږی خو چی تر چو پوری د کشتی په اوبو باندی چی پورته یی هغه حدیث مصداق دغه ده او چی کله دا اوبه د کشتی ته چه سی دننه ور دننه شوی ګډی شوی بیا یی کیسه چه کړه خرابه کړه نو دا مال و دولت بغیره په زندگی کی په دی دنیا کی ټیم تیرول مشکل دی دا زر چی کوم دی دا معیار وی او اصول وی دی زندگی تیرولو چی مقصد معیشت تی جوړ نی پیسی نی او مقصد گردش تی پیسو ادا نی نو دنیا نظام بچی سی ٹپ سی لیکن دا بسڑای زلتا نہ اچائی او پدی سر سعادت نہ حاصلیگی دا بسڑای ثانوی درجے کی کئی دا دنیوی ترقیات وغیرہ دا به ثانوی درجه کی کئی او اصل مطمح نظر به دده چی وی الله رضا وی او دا کارونه چی کئی دی کی به مقصد الله رضا چی مقصدی تجارت کئی الله رضا دی پارا التاجر الصدوق چا حدیث کی رادرمی چا با مع النبیین و شهداء و صالحین سره بی هر شای په دغه انداز کې اصل مطمح نظر به چوي هغه سعادت اخروی وی چې آخرت کې ما ته چه حاصل شي نجات حاصل شي نو هغه په چا سره حاصلیږي هغه په عبادتونو سره یعنی داسې کارونو سره چې هغه سره بندگی ظاهره شي اوراد نوافل او سنن کول او سنت مطابق زندگی تیرول دغه سره او بل ریاضتونو سره مشقتونو سره نفس په مشقتونو باندې چکی عادت کی اپات سے دا دنیا ترقیات دا خو چھ مڑی گی بس دو عرش بیسی ختمی البتہ ثانوی درجے کی دا ہم چوی پکار وی ثانوی درجه کی دین سړی مفر نشی کولای داسې نه چې تب اوس په یو ګټ کې کینې او تا ته روټۍ خپله خو بخلی ته نه راځومي نه نه دی دنیا کی یو زندگی ټیم تیرول دی اولاد وی بال بچ وی والدین وی چا کفالت وی تر باندې نو هغه ته ټیک تا رزق رزق ګټه معیشت مقصد هغه کې دخل کو خو آب ثانوی درجه کی او پته ولګیدل چی د انسان سعادت دارومدار آ مقصد په عبادتونو او په چا باندی ده ریاضتونو باندی ده او دانا چی انسان ټیم په دنیا کی تیروی نو څه نا څه ده پارا معاشی زندگی کی هم دخل پکار ده خو آب چی وی ثانوی درجی کی نو دا د شاہ صاحب دا فلسفہ تاسو رشتہ وای عین اسلام روح سره چه دا مطابق تا نو دین سوک انکار کولی شی نو داسی جمود نه چه نه نه بالکل به دنیا کې دخل کئ نه او په یو ګټ کې بکینه او داسی نه چه بالکل د دنیا چه وګرځای مطمح نظر وګرځای او دین چکه ورستو پری دی مقصود در نه پاتې شي او په غیر مقصود کې چکه چه لګای نه دنیوي امور با ثانوی درجه کې اصل به آخرت چوي تیاری وي او دا دی بلکل دی قرآن او دی حدیثو او دی طول اجماع دی امت چه دا مقصد دا دی چه مزاج سره مطابق خبر دی چه شاہ صاحب کئی نو سعادت حقیقت تی سعادت آ چه دا دا شئی دا تاسو پا پوئی شلو اس عبارت تا گورو عبارت در تلگاؤں چی عبارت کی خبر واضح شی خلاصہ میں در تویلا مبحث السعادہ او ځنی کمالات داسی دی چی هغه د نوع چی کوم موضوع وی چی هغه جنس قریب یا بعید یا ابعد وی هغه مقصد دا دی چی د هغه کمالات تقاضا کئی اوس انسان پر کوم کمالات مفید او کوم مضر دی او انسان دی په کوم کمالاتو کې کوشش کئی وسعادته التي يزره فقدها او سعادت تی انسان هغه یضره فقدها چه ضرر ورکی انسان تا هغه ورکوالی دی ایغو کمالاتو و یقصدها او انسان قصد کئی هغه کمالات او قصد کئی اهل العقول هغه کمالات المستقیمه چه عقول مستقیمه وال خاوندان دی قصدا مؤکدا پا قصد مؤکد سره چه کئی کسب کئی او غواړی قصد کئی هو الاول دا اول قسم کمالات دی چا کمال دی صورت نوعی دی وذالک او دا زکا انه قد یمدح فی العادت بصفات دا زکا چ کلا مدح کول سی پا عادت کی پدا سی صفات سرا کلا دی انسان دا سی صفات سرا مدح کول شی چ ایغی کی اجسام معدنیات سرا شریک دی کلا پدا سی صفات سرا دی مدح کول شی چ ایغی کی دسرا حیوانات شریک دی کله په داسې صفاتو سره چې هغې کې دی مقصد دا دی چې جماداتو سره شریک ته خو لیکن دا د کمال حقیقت کې ګاڼه نشي وذالک دا ځکه انه قد یمدح فی العادت بصفات کلا کلا مدح کول شی په عادت کې پداسې صفات سره یشارک فیها الاجسام المعدنیه چی دا انسان په هغو صفاتو کی شریک تام اجسام معدنیو سره کالطول لکه اوږدوالی واخله و عظم القامت او غټوالی دی قد و قامت واخله خو دا سعادت نه ده اگر که دا په انسان کی صفت ګانه شی چی ښه قد و قامت دی وی او ښه برابر دی وی لیکن دا کمال نه ده